او هغه د موسی کلیم الله په دې بیانې داوا د صورت په دوه آیاتونو کې توحید مسله پشپغو آیاتونو کې عقلی دلایل به لس نفی د شفاعت قهریه به یو کې تخویب به په سوار لس آیاتونو کې بشارت به په دیار لسو کې تسلی به په دوه کې نو ترغیب به په سلور آیاتونو کې خلاصه وګدا اول آیات اول نوالا تر اتم آیات پر تمهید ده پدې کې باول تشجیع په دعوت باندې او پنځه عقلي دلیلونو په پنځه عقلي دلیلونو سره بیا دعوه د توحید به ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم فضیلت د مبارک صورت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام ویلي یقینا الله قرأ طه و یاسین سورته طه او سورته یاسین ولوسته مکه د پیدایش د ادم نه به الف عامن دو زرا کالا اغه جب مبارک اغه جب لپاره دی تر تازگی اغه جب د پاره خوشحالي چې په دې خبرې کوي وتوبا لاجواف تحمل هذا وتوبا لاجواف اغا ګړو د پارا اغا سینو د پارا خوشخبری چې دا ببارای داریمی کې دا روایت ته مبارک صورت عجیبه چې پیدا کړ د زمکا او السماوات العلا او اسمانونه اوچت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د دې صورت پر اوریدو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى دې په اوریدو ایمان راوړیو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم کله چې ابو جهل نبی علیہ السلام ته څه خبرې کړې وي او داغه بدل د ابو جهل نه چا واغستو ما تاسو ته ویلو ها ویا اسد الله و اسد رسول دا الله ازمری او دا الله د رسول حضرت حمزه او په لوی مجمع کې ته بدل واغستو ابو جهل په دې باندې چین بجبین شو او 1000 اوخانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره انعام مقرر کړ 1000 اوخان او زر او قی سر زر ویل چې چا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ستی کا بس داغه د پاره دا انعام دی او دا عجیب انعام 1000 خان او 1000 اوقی دلو انعام د پاره څوک د محبوب عالم مقابله تا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ځان ته سویل نو د تور راواغستا او نبی علیہ السلام پس را روان شو چې دا انعام به زګټم او فاروق اعظم کې پرزان کې صلاحیت لیدو کله چې ډیر اغله سترګې د عمر فاروق ناشنا دي صحابي عبد الله صحابي د دمه خلا ورغه عمر چرته زی فاروق اعظم ساجیب انسانو د بہادرې په ورانا داسې نه وای خبره پټای نه ورته محمد پس زم صلی الله علیه وسلم هغه ته عمر نو محبوب عالم د محمد وجل د سیاسان ندی اگر ته تام صاحب شوه تورېګه چستا غم غوس کم هغه مړه زم مسلمان یم عبد الله صحابي هم ځان جوړ ک فاروق اعظم او سم پدمانه راضي عبد الله صحابي د خلین الله دا ویسته عمره منګه سکه تخپل خور او د خپل اوخي حلواله په دې باندې فاروق اعظم هغه طرف ته متوجه شو شایدی او خیره خور فاطمه دا داوی کورا کور را تا غزه و خودو بر په لوړه ده هغه ځای کې اوس شیوال کار کاو پاک زیبانه د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د خورای کورو د سیده دغه طرف نه هغه طرف ته تللې وکړه چې دیورغه وې دروازه بند کړ دا خباب ابن عرت رضی الله تعالی عنہ راغل دی وغوي تا د قران آیاتونه لولي فاروق اعظم چې ورغه دروازه او یې نبی ارته کولا پای کې خباب رضی الله تعالی عنہ هغه پټ کا فاروق راغه عمر راغه یو عجیب دبدبا خیر به هر حال چې کله کور ډیر په رستو هغه ته دروازه کولا وکړه دورته تاسو کول هاي غلی شو نه پدې تادای تادای کې دا آیاتونو دا پانی پاتې شوی نو ته پته ولګی چې معاملې بل شان ده نو سعید را سملاو زه په مبارک سینه باندې ده کې ناستو وਹੀ په مخه پای باندې یې نه بېږي فاطمه د فاروق اعظم خوروا د د خپل خاوند لاسولو کوشش کاو عمر پر انخته ده فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ دله یو سپېړه ور کړه د په دې مخ باندې بس د درد یو आवाज وو عمر ته موږ په دې باندې وای چې موږ دا کلمه ویل چې لا اله الا الله او چې څه دې زور یې هغه وکا بس چې کله دا ټکی وایا بس د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ زړګې موم شو سیده پاسه وتا سول استلو تاسو سول استلو ورته لاس مو وروړه او پدې کې د الله شان ته ګورا خباب ابن عارت رضی الله تعالی عنہ دې خبرو اترو کې دا دې د دې دا زړګې بس بس په بل طرف شو ورته تاسو ماته داول ولای خباب ابن عارت رضی الله تعالی عنہ راوته ویلما نبی علیہ السلام لا بوزای خباب ابن عرت ویل اے عمر زیر حاصل کا بیگا زما نبی صلی الله علیه وسلم یو دعا کړې وا اللهم اید الاسلام به احد العمرین الله اسلام له ترقی ورکه په یو د عمرینو یا عمر ابن حشام چې ابو جهل د مسلمان کا او یا عمر ابن خطاب مسلمان کا معلومیږي دا چې د محبوب عالم دعا ستا په حق کې قبول شوه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اوس پنیت د چار روان چې اسلام براوړم تر ایدا کشان را استل دا ویل نبی علیہ السلام چرته دی ودار ارقم کې دی ودار روان دی د نبی علیہ السلام د چا چې عمر راغې توره استندا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخه لا ورغه پرې دی چې راځي نبی خو نبی وو چې کله فاروق اعظم ولید ورته اے عمره ترسو پورې ول اسلام دشمنی کې سر کې دا عمره ترسو پورې ول دین خلاف کې ترسو پورې ول اسلام خلاف کې فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ لاس مبارک وای په دغه سات کې ښکته شو دا تور نه غنی ولې وخته شو ورته نبی دغه د پاره راغلی چې مسلمان شو چې په دې رسای کې خپل سر ورکما دغه د پاره راغلی په مسلمانانو د تکبیر اوازونه ویل سجیبه خوشالي و ما انزلنا عليك القرآن لتشقى یو تاریخ کې راځي یا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د عمر لا سره واغستو د خپل سینې سره ونیو دا د ډېرې مینې او د ډېرې محبت په وجه او فاروق اعظم د پیغمبر خدا هغه دشمن چې استوري تور په لاس پسې را روان دی د محبوب عالم دا خيسته لاس مبارک خپل کو او په خپل مخ باندې کې خودو دا یو عجیب خوشحالي وا دا یو تاریخي ورځ وا په مسلمانانو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى شان فاروقی عجیب ده وی عمر مراد ہے کہ رسول اکرم کی دعا سے مسلمان ہوا فرش و یک دم کې ابو معمر ټول مکه کې او ویلا یو چا فرش و چې عمر مسلمان شو عمر الله دې تا ته زموږ د طرف نه ډېر خیرونه نصیب کړي تا نبی علیہ السلام ته ډېره خوشحالي ورکړې تا مسلمانانو ته ډېره خوشحالي ورکړې یو چا شو ویلا شو چې عمر مسلمان شو الله وای تمام خلق را جمع شو چې د کور ستی کی خدا قریش لوی سالار وایل هغه ویل نه دا سینه کو دا موږ لغلوی خانه جنگي جوړیږي عمر عمرو الا تذکرتا لمن یخشا اور لیدل اور پسیتلل التورته وه ملاوي دل وهل اتاک من قد اتاک راغل لتا تا واکا د موسی کلیم الله ازرا انارن کله چولې د اور بیبي سره روان ده خوش بیابان کې زنګل ده لار ته ورکه شو ګړې ورکه شوې لارا مرکه شو یقینا ته په بیا بان پاکیزا توا چنمه توا ده یا توا چې تو یا فیل برکات چې برکات پکې نه غستل شي داوله دا د پاره د ادب موسی دغه واجب مقام ده زکه د وه واسطه ور سره رااله زما د نور واسطه ور سره رااله زما د کلام واسطه ور سره رااله یا اکادو نزدې دا دا د ازداد او فیا چې ظاهروم به په خپل وخت کې د لپاره چې بدل ورکړې شاری او نفستا به ما تسا هغه چې د کوشش کړي فلا يسدنك عنها واد نړی تعالی را د قیامت نه هغه څوک چې ایمان راوړي په دې باندې او تابعداري کړي د خپل خواهشاتو فتردانو هلاک شو وقت التکلم کله چې الله خبر په جلال راغې هیبت راغې نو الله د د ختمولو د پاره د موسی د مانوس کولو د پاره موسی په دې خلاص کې دي سدي ناغه الله هم ساده او د سیدا او د سیدا چې دا روب ته ختم شي دیم دا چې یا کر موسی اوسرست ته الله مار جوړي اول ته اقرار اخلي چې موسی څه شه ده شپږ خاصیتونه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه په امسا کې خي وې سنت الانبیاء د نبیانو سنت وزینت الصلحاء د صالحانو زینت ده وصلاحنا للاعداء د دشمن لپاره اصله ده او یاره ګما اوس ګور امتحان ته وګور عجیبا مار دې ولا ورته وسه ونسا دام عجیب خبر قال خذها بل ځکه لا اقبل موسی مخا مخراشا دلکې نه بینن سي دخلې نه نسا الله دا عجیب امتحانات قال خذها ویلونه سدی لرا زماروري را سره پیغمبر کربا وای په دنیا کې خيار خلق درې تیر شوی یو موسی کلم الله چې ول هارون را سره پیغمبر کربا وای شریک هو فی امر شریک ده ما سره په کار د دعوت کې نو لاړ نو هارون را وباسا شرط زی بچیا و پردیسیا بچیا وړې زمانه پسراتلون کې بچیا ولیتا ساحل تا وا بخلی دلرا دشمن زما او ستا دشمن والقیتو ادولی وعدو الله زما دشمن او د دشمن والقیتو علیک محبتا منی و می غرزول پتا باندې محبت د خپل جانب نه وای چې چا یو ضرب موسی علی السلام ولید بیا به زړه ټک چاو دو کله چې تلاس تا خور نو تا ویل هل ادلکم فتقولون ویل ستا دی خور موسی علیہ السلام په سمندر کې روان ابای چونکه خلق برات لل قتل به موسی علیہ السلام پیدا شو او سبا بیچین شو چې رب دې سره څوکم نو صندوق کې واچو نو هغه صندوق به پورې او مزه تړلې هغه او د دې دا کور دریاب ته قریبو خلق برالل تفشیش والا برالل دغه دا صندوق گزار ک پړې پورې تړلې وو اشاره دې ته وا چې کا کله چې غلاړه نو بیا به راکاګم او شان ربانی تا ګورا څه چې الله کوي کوي او دا پړې تړلې صندوقې گزار کا پړې وشلې دو الا موسی علی السلام په چپو کې لاو شو شلاو شو نو ان قریب وا چې د دې مور چغواله وي خو الله د پړ پټه او لګولا رستو راځي موسی علی السلام په چپو کې روان دی اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام را ویل کړي تی څنګه پکار دی مریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آسیہ بی بی خو په الله مهربان کړه وې دتی ابای یو راولی موسی علیہ السلام نشکی وحرمنا عليه المراضع تین په الله بن کړي نه بیس کې د دې مردارانو تین خپل ابي ته بس کې دا الله دې د خپل ابي زړګي او صلی الله څنګه ټکورای تین بن بس کړه چې موسی عليه السلام ته غته بس استمخته واړي دلته خورای مریم ولاړه استمشي اختو کا دا اوس الله دی نو موسی علی السلام به د فرعون دربار ته ناراضي بلکې هغه ویل هله منډه کوي دو کسان ور سره نوکران نور کړي وه هله منډه کوي کچرته دغه ته واخلي فرجانا کایلا امکا واپس کړمغه تعالی را خپل ابیتا کای تقر عینوا مریم علیه السلام موسی علیه السلام ابي په دروازه ولاړه ګوره او مریم اگر اغسته ده په غیګه کې وی ابي فرجعنا کیلا امک واپس کړی موږ تعالی را خپل ابیتا الله کای تقر عینو آیچی خشی د دسترګې او غمجن نشي او تا وجل یو نفس لره فنجینا کمن الغم نو ته موږ خلاص کړې د غمنا وې دې فرعون ویل حامان ویل چې دا جنې ونه سي دي جنې کې څه چل دی وې کله چې دا ټکه وای چې وینه سي دي جنې کې څه چل شته حامان خوري روخيارو مسرت عاشی بی بی په یو یو یو یو نادر چغه واره زو رکشه مردار په هر شي کې ستا کاری دا خپل مردار شونډک پایګ دی بس موسی علی السلام د طلاق ورلا ور کړی او خوشه وربوز دی ورک شاچه دا سړی چین بجبین کړي او خراب کړي او نو حضرت عائشہ بی بی ورته خدای والیا ماشوم دې ماشوم داسې ماشوم دا خدای ناس تنعم گزار دې خیر دې خدای دې خیر کی وقتلت نفسا فنجيناك من الغم او تا وجل یو نفس لرانو ته می خلاص کړی دا غما اکه تبیر چې دی وجل او غمونه غمونه وی بیا می دا غم پوجات مدین ته بوتله دار شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کور می دا تنصیب کا وفتناک فتونا امتحان می کړو پتا باندې ډېر امتحانات قتل د بچو ځان له امتحانو د دریاب ځان له امتحانو قتل د قبطی ځان له امتحانو و موسی اجرت د نفس ځان له امتحانو لار درنه ورکه شی ځان له امتحانو ګړې درنه ورکه شی ځان له امتحانو لیلې مسلمه تک تورش پوا ځان له امتحانو وې د بیبي درد ولادت ځان له امتحانو لس کال په مدین کې تیر کړو او په سلو ختم کال نبوت ملاویږي نو پاغه اندازه وسره لې واستنعتو کله نفسي تمه چون کړه د خپل ځان د پاره منز د وحید پاره اذهب انت زلال شتا او ستار اور زما پیاتونو سستی مکوي زما په یاداش کې زما پر اذهب زلال شي فرعون ته یقینا د سرکشه ده زیلار شي فرعون ته یقینا د سرکش ده وای دتا وای نه نرما دلائل ورته پیش کئ نرمه خبره لعله یتذکر شاید چې د فند او نصیحت قبول کړي او یا او یریږي د الله نه قال ربنا ولدی ازم غربا یقینا موږ یریګو ان یفرط علینا چې د وزیاته او کې په موږ باندې معنی خبره بوا نوري ربا او ان یطغى علم دا دی زما در رب سره ده په کتاب کې زستا د سرکوزي خبره کوم تاغه پرېدا زستا و ما چتا په شرکې ته په بی دینای کې لا یذل ربی نه خطا کېږي رب زما نه دغه نه هر راضي هغه الله چې ګرځول لازم کا فرش او چلول دي تاسو د پاره پدې کې سړکونه او را ورې د باران باران نور او باس مونږ په دې باندې غیا غانې من نباتن شتا د غیا غانو مختلفونه خړای او سراوي خپل چار پیان په دې کې نه خده قدرت دی د عقل خواندانو د پاره دیز ما کې موږ تاسو پیدا کړی پدې کې با وفیها نعیدکم پدې کې با مات کوم تاسو او د دینه به وباسو موږ تاسو تارتن اخرى بل کرت